ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو یو زمونږ فیصله ده یو زمونږ نظر ده او یو د الله نظر دی زمونږ په نظر کې چې کم خلق خمونږ تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي او دا الله په نظر کې چې کم خلق خ الله تخکاری اپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا تاسو به د ځان تماشې وکړئ د ځان تماشې به وکړئ چې تاسو سره څه کیږي هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو هر سړی مولای رسوا کړو پیر رسوا کړو سید رسوا کړو میا رسوا کړو خان رسوا کړو نواب رسوا کړو ارباب رسوا کړو هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو او رسوا د زمانه کړ اوس هغه بل خبره ده چې شرمېدلې په څه پويږي نه اجدا خبره ده لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی مونږ پويګو نه یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونږ کولو ټیټ پاس کیږي ټیټ پاس کیږي چې مونږ یو کو راغې مولا نه پښتنه کول ول جی په ډیران مونږ کی هغه ول نه مانزه د پاره خو طهارت د مکان شرط ته پاک ځای باندې به کی ول ما خو چې د مونږ کولو نو کېدو څنګه ول چې ټیټ پاس کېدم سرو کاوټ پکې نو هغه دا خیال کړو جوړ چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دی او دس پکار دی پاکواله د مکان پکار دی په دې هغه دا خیال کړو چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای نو زمونږ منځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي یا نو عرض مې داو جی چې کم قوم چې په یو شی متحد نشو چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی او د اسره د دنیا وکړه نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی ده او داسې تنبیه ورکړی دا لکه یونس علی السلام یو عظیم القدر پیغمبرو حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او تتی وزه د لاړو غرتا په غر کې کېناستو په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو راغله عذاب معافي غواړو غلطیم کړی دا نو راغله عذاب واپس لاړ موسی علی السلام دو ورځ دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې اوس تبای چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو او دې ټکی ته ګورئ دغه وخت کې بحیثیت پیغمبر دتا په کار داو چې د انتظار کړي وي چې دینه مخ کې څوک ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي معشوقې خوخه ده چې واګه د سی وي د سی دي تا وي او کده سی وي د سی دي تا وي لکه ټانګه کې کینې او داس په واګي چې ده د کوچوان په لاس کې کوچوان خوغه ده کواګه داسې کاس په بداسي تاویږي او کدا سي کدا سي او دا خبرې خو د عشاقو خبرې دي کنه مونږ خو عشاق نه مونږ خو ما درته وې د پخې کنجرې ځامن یو مونږ خو د سړي ځامن یو نه دا قوم د سړي ځامن وې تی بدالو به کولې دا تاسو چې کوم کته بیا دا ستاسو آینده نسل چې کم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ دمانی مکمل دا به دمان وی چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ دمی وی نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی اغا د ډمو د ډمانو په لاس کې وي دا اند نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه وک فلال ډمان دی فلا په ډټسن کې کېنه وا ورته وای غړې گئی په دې سره کوي وګورې د دې الکانو حال ټرک ته وخه جواب وای غړې گئی وی ګور واده جنج ته راو واړو په جنج ځان سره روان کوي غړې گئی او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند ستا آینده نسل به کنجران او ډمانی ستا په ملک داسې نظام نه راځي هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدل دی بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه ونی وې شو نو لاس ته غوس کوي نظام دسې نه راځي نظام دسې راځي چې د عدنان والا تر اعلی پر ټول په یو نظریه متفق شي خزو نرو یو نظریه ومنله نه پکې ورشه خزه بربند شتا نه بلو پرینټ شتا یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او دسی به نه وي چې مخکې موز نشي ورکولی صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به د مخکې ورکوي چین په یو نظریه متفق شو د چیئرمین موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو ورته د پاکستان بی غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي تاسو د امبر سره میخو مړونه چي دي دی ټوله ورځ ښځې سره یې لګیا یي، په حیات اباد او آرمي سټېډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې وله ښځې چینیان جوړوي. د چیئرمین ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو، ورشه نن هغه چین دی چې امریکې له تریټونه ورکوي چې که کړک دې وکړو پېزوان درته اچو. نن ستا ملک د امریکې سپی دی. تاسو خیال راغی عرض می داو چې ثرو آؤٹ ټول ملک په یو نظریه متفق نه ای عمل جوړیږي نه ستاسو مثال دی د یو خره لنګه شوی و خره نو نر کوچه وشو اخره ته چا ویل مبارک شه ویل ولی ویل زوی دی وشو هغه ویل په توپه دی ولګي زما زوی مال د زوی څه فائدہ ده خو چې لوی شي خپل پیټه بوړي او خپل بوړم د خرې زوی د مور پیټه په ځان اچي ها اچي کنه بچی به خپل پیټی وړي او زه به خپل پیټی وړم نو مونږه خري یو خبر اوري او زویم شوی دی مبارکیان مالی خرو زامنو مبارکیان مالی خري خري دغه سي بارونه به در باندې دا سرمایدار اچي استعمالي بم ګوتهيي بم او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی نږدې به دفتر ته نشي ورتلی عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو عظیم قهر روټه شته جامې شته کور شته ارڅه شته ذهني سکون نشته ار سړی ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وای په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغی جماعت ته چې دړې اطمینان پکې دی او بیغم دی لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روانم یو اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناشتي بسترې ور سره زه ورته ودرېدم الکه څه کوي وی جی جمعه شپه ده شب جمعه ته مرکز ته ځو زلمی خسته الکان ملکینی دی موټر کې وینا نه جی سوزکه براش ملکینی بس کیمنول پلار مې ته پښتنې کولی چلکه تاسو په دې عمر کې خدا دې الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغي جماعت راغلی او د امریکې الکان د امریکې اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی ویلو چې کڅوګ دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کال شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګیدلی یو مولانا صاحب نم پروټه پرواشتا نم په جامه شتا نم په پیسو شتا په هیڅ هم پروا نشتا او که 24 غنټه تصور مینو د الله یو د دی وی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچ هلکان ماته نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته ورنه استال ته کوس کړو زه تیرا یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي ته د منبرۍ شوقي ته د وزارت شوقي ته د اقتدار شوقي ته د مفاد شوقي ته د ټیکو شوقي هغه کې اطمینان نشته اطمینان صرف او صرف پدې کې ده چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کم صفت د خدای دی تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی پار چا کرم کوي رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی په هر چا رحم کوي سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی مال او دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی الله بتا ته داسې د نړۍ اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بدلی اوس خو مونږ چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي الله کده دغه عذاب نه خدای اخلاص هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پرانی او چې راپاسي لسترګي زبري چې اخبار ورته غورځېدلې زه درته ایمانی وایم پریشانیان ما هم ډېر دې نه کړی بلکې ما به کله کله مرګرو ته وی چې ما به خپل پریشانې ورته بیان کینو بیا به مرته دا وی چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا ډېرې پریشانې تیرې اوس الحمدلله زما خود سر تراغه او پوه شوم چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس په خدای قسم چې ته د الله شي بادشاہان د زمانه به ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ تلو هلته قوالی کېده چې قوالی کې دا غب واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړای غږی د شپې خوب کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وی چې ولی واپس لاړې زما قبر ترا نه لې ویل جی انت خو دوبړای او باجی غږی دی ویل زه چې ژوندې او مما دوبړای غږولې وی ویل نه ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی ما دا استا کار دی بندې کا کنه استا کار ما نه علی ته بادشاہ ته بند کا کنه تاسو خیال راغی اولیاء او بزرګانو چوکاټونه بادشاہان صفای بیا چې ته د الله شي نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړ یو رسوا او ذلیل د زمانه هیڅ شي نه والله کده یو تنگړی یې د یو تنگړی د یو زکام نه یې بل ورځ یو غاټه بلا را نه نوته زمونږ دکان ته دا سې کول هغه چې په لار جوړه دا څه ده پوګه لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول زه دې به خو بس ته بچ په لار تلې درې بده د سي قرزول درې بده د سي قرزول یو زکام در نه مې ټیزونه وې تاسو څه شي څه شي یو تبه دي چونی سي د ځان تماشا وکړه یو زکام دی چې وای د ځان تماشا وکا تڅ شي هیڅ شي نه ستار صد بل پلاس کې دي ارز نو رحمان بابا وای چې خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې درو ما لاندې مې کوزي او که پاس مې مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړی چای لوی کړی چای روټه سوګ درکې عزت سوګ درکې ذلت سوګ درکې بنده خو نه درکې بیا غډېږي بنده تا ولي دې ته سوچو کې اوس بغړېږي هغه ذات ته په مستای کې زما سر به د ساقي په خپو کې پروت دی اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے دا قبله ته می چې مخته دا د بے خدای برکت ته ته به بے خدای د دنیا طرف نه به بالکل بے خدای نن مونږ د الله طرف نه بے خود یو او د دنیا طرف ته په خود یو او بیا د شي ته په خود کیو چې والله کته سه جوړیږي کنه واله کتا سو ټول د صبح سره دی کده بل زم درکې ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې د صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها جبه په دې عادت کې چې سبحان الله سبحان الله سبحان په دې جبه عادت کې بل څوک شته د پاکه بیانولو قابل شته دا څه څوک شته چې دې بیان کې چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې دا سی ورته وکتنو حال پر راغی نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک اوس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صيغه دي فعل تعجب دی ته وای په عربي کې چې سبحان الله ما اکملک خدای ته پاک سمره کامل پیدا کړ ما اجملک سمر جمیل پیدا کړي ما احسنک باقی دا خدای تعالی را چې دا داسې خسته تا دې څه شي پیدا کړي تعجب کوي عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې داسې شي پیدا دی اخر کې ورته وایي دا بیا د بسترګو کم ځای ته وکتل خدای زما سترګم د دې قابل شوي چې دې هسته ته وکتل عزیزانو د دغه شان وقت تړکی پیدا کول پکار دي دا مونږ ور ټول پکاندو ساري مونږ داسې یو چې په خپل کړو بیا خپېمانه یو اوس مونږ په خپل کړو خپېمانه مليان صاحبان زم مولا یم مولا خو نه یم خو چڼې غوندې خو یم دې پر یو مثال یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و مالیار دا غمالیار نوم عاقل څنګه مې د دې بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختی وو نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته یي بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیک تش ساتلی و چې که پلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیک کې پټ کمه چې پلار مې ونه ګوري چل چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیک کې کینو لو پاسې په خانه کې خو وړې ته تاو کړ سره ولا باد بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه بې اوره دی د بادشاه د عقل ته ګوره دا زمونږ د بادشاهان نه د خریټیان میټیان بادشاه دی ته وایي بادشاهان دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري جخرم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکمو اور ته لاندې شو خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې د دې کې ارڅ دی اوس به ختم شوی ولزی بیا په بل چایو خوري زلاړم چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګنه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سړی هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه وی چې معشوقې کې نو لې ما په دې کې نو ستی خیمه ستاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملي دي بیا منډې ملي دي مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یریږي من ورزه پی چې ورزه پی الته غیس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې یو سپیتی په دولاسي هغه باڼه سور تراواچولو چې غرب بیر از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غره به شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حواله مې ته غرق ہوږي بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي د زکه درته هم چې چغې ډېرې مو وهي ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زه په دې کې کینولم ولې ټوب کم چې چا کینولم بس پرې دا چې پاغه ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو کینولم بس پرې دا چې پاغه ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارې کو نه د عاقل کې بازایت پښې مانی اے عاقلہ وی غریب سړی که د بادشاه په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولی وریته دی خدای چې انجام دی هم دا شو نو چرا کارې کو نه د عقل کې باز آیت پښیمانی بجلیګر مولا چرا کارې کو نت کې باز آیت پښیمانی هغه کار ولی کې چې بیا رستو پخ پیمانه وړاندې نه لک سوچ کا وکنه وړاندې نه لک فکر کاوه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقوا مواضع التهم پیغمبر وای د تومت د زینب هم ځان بچ ساتي اوس تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابل کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې د نه دې تلې بایسکوپ ته چرې به نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولې دم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د ډمه سره ناس تولې دم والله کې یقینو کې چې د بد فعل نه دی وای بچ دې ډمه سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنی دا ده چې د تومت او د رسوای زینبم ځان بچ ساتي بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پښتنه وکي ار سر د دې قابل نه دی او نار خله د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رائے راکولې شې زه څوک د دې یو خپل مثال دی تاسو کې اکثر خلقو خزي کړي دي سو وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلې کېده مولام راوستو ګوان لاړو خزینه واک راوړو یو پکې وکیل شو دو ګوان شو امولا هغه وخت کې څه وایي مولا وخت کې ورته دا وایي چې الکه دا پلانې د پلاني لور سره د دومره مہره تا قبول کړي و او قبول دکړه ته او ما قبول کړي و او قبول میکړه بس خبر خلاص ناوې د کور تراوستا سبا له بیمار شو اله ډاکټر ته بوزه تاغه وخت کې دا ویلې شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر تم بوزم دا تاسو کړیو خزو والا وای تا کړې خزا ها وای دې ورکه چې ورکه ته خو ګډي کنه نو اوس ته دا ویلې شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه ویلې چې خزه مې بیمار شي خو ما ویل چې قبول کړې مې ده د ډاکټر ذمہ واری خو ما نه واغست یا دا خزا وای چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلې شي چې بای ما د جامو ذمہ واری نه واغست دا خزا وای چې مال ځان لا کورونی سا ته دا ویلې شي چې ما د کور وعده خو نه وکړي دا خزه وای چې ورشه سیر غوخه راوړه دو سیر ټیپر راوړه ته دا ویلې شي چې ما خو غوخه ټیپر پکې نو دا ویلې شي کنا د دغه یو ټکی د قبول سره د دې خزه ټول لوازمات چې دی هغه ستا په سر انبار شو کنا کړت پکې کولې شي او کدی کړتو کو دا خزه درنه تختی کنا کدی کړتو کدی روټای کې کمه راوستو درنه تختی کدی جامو کې کمه راوستو درنه تختی کدی کور کې کمه راوستو درنه تختی ته خزه په سرک کې نولې شي کینول شي تاسو به د کور بندوبست به ورته وړاندې نه بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبا به دی خزې بال بچ به کور دی وران شه سبکه نو دو درې کال مخ کې ورته اول ژوند جوړې نو هغه نه رستو بیا قبول کړ نو آمنا چې ده ما ایمان راوړې ده او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د امنا دا معنا چې زب منظم کوم زبروجم نیسم که پیسې راغې زب حجم کوم که پیسې راغی زه به زکات هم ورکوم امنا دا معنا چې زه به پردې مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم امنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغه پسې به زخ په اب لخ په منډه موام که وخت راغې زب جهادم کوم که وخت راغې زب په میدان کې سرم قربانوم امنا دام نن امنا ټول ملک کړی دی ها امنا دا معنا هم ده چې دا خزه چې زما کور تراله نو دا به یو بل قانون د خدای د پاغه عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن، دا ښځه به دې په کور کې کېنولي، نوکرې به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ، ښځې یې نوکري کوي. نو چرته چې د نالت ټکی واورئ، نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي. یو حکیمو نو هغه به علاج کولو. نو هغه به خزم راتلې نو د دې خزو حال به چې ولید نو چې کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په خزو نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاکه یم بغیر زمانہ مور مکه وګوره ویل نه سی کې مور خو بغیر زمانہ حکیم وی خا بغیر ستانه ویلې ول نور په ټولو خزو نالت خو بغیر تانه ویلې او په یو طالب ورته مسلاتی کو چې مسلاتی کو نو ا طالب به کور تتلو راتلو اوس قران چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوت کنا خزب په کور کې ناشتي بار بنوزي دا دروغ دي ها کدا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی نن ستا د ټول ملک خزي ولې په سرکو د ګډو پشان ګرځي تر چا خزي دي دا د چا لونه دي دا د چا خويند دي ستاو زما دي کنه دي اوس چې تا د خدای حکم پری خو او د انګريز لار دی اختیار کړ چې داغي خزه بربندې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وته او لاس ملاو کړي او لاس په لاس چولی او په بازارونو کې ګرځي دا د یورپ ممالکو طریقه دا هغه تا په پا پاکستان کې رایج کړه نن دې وکړه د دې قوم حال زلزلې وراله زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان د نوح علی السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچي نه کې دانش د مولا بچو پیر سے بچو پلانې بچو ډنګلې بچو مليان دې خدای وړاندې پکې ور ډوب کی او پیران دې ورپسې ور ډوب کی قران ویلي چې نا محرم سړی به کورتا نه پرې دی اسلامی حکم دی چې ځوان رور به اوم د ځوان خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کیږي سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان ډیر لوی دشمن دی نو ځوان ورور بم ځواني خور سره په کور کې نکینی دا کیس د مسلې شکل نه دی دا د لیدو شکل دی ماته یو کیس راوړو زاغه زمانہ کې بجلیګر کې و خور دا ګونګای د پخلا او ضرور نه حامل شوه پښتنه ته او شو چې دا ولي پرورې ګوته کې خو نو جنې مړ کړه او غرور اوسم ژوند دی دی تاسو خیال راغی د حکیم دا خبره یاد لرئ یو طالب ته وی چې زمون کور ته زرا زد مور سره می لکه نه پاسا طالبم زمونږ د زمانه طالبان ګوري کنه چې غړ زیړ برګي چرګي ګرځي مونږ خو خپل زمانه هم لیدلې و د طالبګری په دې جماعت کې ملس کاله سړې وظیفه او مرچکی سره بخړې او سبق لبتلو لس کال سړې بیگانه وظیفه دا غرمې لبم انتظار کول تل سبق ټایم به مس کېدو که غوا غواړي نو هغه د ګټ کې ناشته خیال امراغ مونږ هم طالب ګيري و اوس هم طالبان دغه یو غړ دیړې وکړو کور ته بتلو رات ا بډای ور سره لین دین جوړ کو بډای ورته ما و تخته و طالبہ چې سره نکاح وتړو ولزه چیزو حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تختی ول بس اخو تلې نشي خپونه معذور ده او په پچای کې کې نه و نو په ټوکرای کې کې نو لیدا په د پاسه مالو چی خېدی او حکیم ته وی چې په پلانې لار دروزم په پلانې لار چې په ټوکرای په سر کړی دا بوډای په کې ناشته دا حکیم ولا په مخ راغی طالب سدی ویل جی دا مالو چی ول تکې دا ټوکرای امور د پاس نه په ټوکرای زور کو چې کې نه دی چې ټوکرای کې خو مالو چې تلری کړه مور په کې زیړې سترګې نیولې ویلې مور نالت په خزو ویلې بچي اول په ما نو چې د نالت ټکه واوري نو دا وایي چې اول په مونږه اول په ما اول په بجلیګر مولا نالت چې په داسې نالت قوم کې اوسېږي په داسې نالتی ملک کې اوسېږي تاسو چا یو چټ راوړی او راخکاره به نشي هغه نو نالت په مونږه سچ کوي ایشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونږ د اعمال او شامت ته په مختلف شکلونو کې را باندې را نازلېږي نن وګورئ په پخوانو قومونو به عذابونه جسمانی راتله طوفان براغه زلزلې براله ملخان به پراله کانی به پراورید دا سره زره ذکر دا عذابونه به پیراتله نن ستا په ټول قوم او په ملک باندې ذهني عذاب نازل دی پاتې شو مونږه زمونږ مثال درته وایم زه بجلیګر کې او ما د جمعې مونږ به مونږ کول الته یو اس ډیو ا قادیانه و هغه وی چې دلی دا د جمعې مونږ بند کړي ځکه چې خلک به سرک باندې ولاړو هغه بچي یو بجه دفتر نه راغی لار به بند و مونږ بند کړي مونږ بند کړي نه بندو هغه لاړو چونکه دا بجلیګر چې د ایم ایس سره دی او ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وی هغه لاړو جی او سی ته وی فوجي جرنیل ته چې دا جمعې مونږ دلته کیږي او دا سرکاري ځای دی څه ګړبړ ونشي خلکو ما ته وی چې مولانا صاحب رستو نشي مونږ ټول در سره یو او بالکل ځانونه قربانو لکه استاد دا جمعات کې ناس خلک یې کنه زه درته هم چل کا څنګه چل کوي ورزو په تاسو وڅوي ها خو چې دی جمعات نم بار کو او پولیس بار ولاړی او د اوس پنې ټوپای په سری او ور سره ډنډی وی او ور سره غټیمان می او پولیس یو افسر आवाज وکړي چې فایر او یو دزو شو د خپل گریوان کې وګورئ چې منډي بم سوکرې ساری کی ایو پکې وای چې جان نو تکې تکې کرسان مالی ٹھیک ہے فوجی جرنیل راغ ہے سر کے پہ پسر دے رول ور سر دے سٹک ورته وای کڅ بلای او ور سره ده دا سه ودرېدو درې نیم سوه کسان اوس مونږ ولاړ یو د بجلیګر څومره عمله چې وه درې نیم سوه جرنیل ودرېدو داسې او بار غارت ولاړ دی د فوج بل اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے بولا ہاں جی اس میں ہوتا ہے اچھا تم میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اغا فوجی جرنیل اور سٹک وغیرہ اور فوجیان چیخ حل کو اکت اغا سرٹ ہو پائے ٹول دے پشو ویل جی نه ہونا چاهیه په یو आवाज درې نیم سوا کسانو وی چې نه ہونا چاهیه ا جرنل ما ته وکړه زه یوازې پرې خوم ما ته وکړه ما ته وی چې مولانا صاحب ابي ابي اپ کیا کہتے زم لاړم ابوي سره ودرې ما تل کیوں موسی علی السلام تموروي چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي لکه زمان ته ورته وای چې مونږ نشم کولای کمزورې ما هغه ورته چې یا الله زما مور کمزورې ده مونږ نشي کولای ول زما ورته دی وای چې مونږ مکه و معاف معاف بیا چې کوی تور تتلوې بچیا نن ته پښتنه وکړه چې یا الله ستانوم څه دی لکه خپل دامه راته وخه نو چې موسی علی السلام خدای ته وی چې مور مې ستاد نامې پښتنه کوي ورته وای چې داغه نوم دی بے پروا سنو مې دی الله الصمد سمانا ده بے پروا قل هو الله احد الله الصمد بے پروا یو دی او بے پروا دی چې موسی علی السلام کور تراغه مور ورته پښتنه دی وکړه ویلو سی وی وی وی چې زمانوم دی بے پروا مور یو هاي ناره کو د کټو پریوته ویل بچیا خدای پرسته کزه بیا منز قضا کوم ویل ولی موري وی چې دا غنوم بے پروا دی نو که دوزخ ته مې روانه کی زه به څوک نو دا خپل فرض خو بادا کوم کنه څو پوری چې د هغه بے پروا ذات تابع شوی نه یی الله بچری درته خورز نه خی د سکون ژوند بدرته نه نصیب کیږي د اطمینان ژوند بدرته نه نصیب کیږي ار او رزبا نوې نوې ذهني عذاب در باندې نازلېږي ار او رز نو دی وجنا تیر جمعه ما تاسو ته ویلو چې د خپل جبه په الله الله عادت اوس که زور دی او که ځوان دی او که هلک دی او که جینۍ ده او که ښځه ده او که بوډا دی او په دې قهر اخته دی سو شو سو کو شو څنګه چلو شو ډیر ښه تقریر وکړو قوم ته خطاب دی پلانی ته بیګاله د قوم ته خطاب دی سبا قوم ته خطاب دی او په ګرنیټ لګي په ګرنیټ ګرنیټ داسې شی دی چې بم شي کنه سړی تیکه تیکه شي امارغانو تم چرته تیکه نصیب نشي په ګرنیټ لګي قوم ته خطاب د قران دی کنه دی ها نه دی د الله نه لوی خطیب بل څوک شته ها او بیا دیر سپاره خطاب قوم ته کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته خبیا د خدای نه لوی همدرد زمون بل څوک شته لوی همدرد بل څوک کې دی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی بل سوکشتا دیار لسنیم لکه حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او پشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی او تاسو وایي په ایمان د جمعات کې چې ناس دي زه در سره يم ګوره پیس ګناه کې زه در نه بار نه تاسو په ایمان وایي ځوانان خلاص کې را بډاګانم دي دا موجوده چې کومه خزه بار بربندې ګرځي دا در سره یو په بند کوټه کې ګیرو بار نه باور بندي تا بدنن نم کونډه لګولي بچ په پاتې شي پاتې بشي اوس ولمن خاف مقام ربي تاسو څوک شوي دي او په خدای قسم مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سورنګ کې ناستو کانه رور غړې دو سورنګ خلا بند چې بند شو یا الله اوس بس کی आवाज ورته وشو چې یو خاص ګنا په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سورنګ خوره کولاو شي وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزه دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه کانی نه اورغړې دو خلک ولاو شو سره تیر ووت بچ په پاتې شي مولا په پاتې شي پیر صاحب په پاتې شي پیر صاحب پیرانو خو د خدای د امان را کې ما په دې زمانه ما چې کم پیران لیدلې دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل ډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل ډشتنه ما چې کم خلک په ژوند لیدلی زوز داوی خاور ته زما ورته ناستم دا کوسړه بوس را پاسې وي دا مونیان پیران نه مني او مړیان کبړونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدا مالګه سکل په نه مني دا پکې کوم ځای نه رئیستی دي دا سنداګان منجوران هم چې پکې نولې دي او زیارت یو د کاکا صاحب زیارت یو نیم لک روپۍ باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسی دی او چندی دی دا تاسو غوندي کو سړب چي دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي څوک سبوزي دا قبایل وسم په دې قهر اخته دي چې لارې ډټسن نه ویوالي ګډ به موټر کې کې نه پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څخه خدای دې کور را تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ ارشه چې د افراد او دوکا ده حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ دا سراشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي مګر نامه به پاتې شي د اسلام به صرف نوم وي اوس پاکستان ته اسلامی مملکت وای خلک اسلامی مملکت کم ملک ته ویلې شي اسلامی مملکت خو هغه ملک ته ویلې شي چې پچا کې د اسلام نظامی قانون پکې د لارډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لاسکه پاکستان هم نوم دی پاکستان نوم یې ځکه تجویز کړی چې ان شاء الله د دغه نه به د ایمان پاکواله راځي ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خې ډېر خې خې چې دا سنه به پاکي دا ځن طلاق خزو نه بم پاکي لونو نه بم پاکي زامنو نه بم پاکي خزه به هم پرانا ورځ ډر ډر ناره وای لونه به هم ډر ډر ناره وای دا د باګړو دلبم چې چې دا چرته پروتي ارسنه به پاکي حیا نه بم پاکي غیرت نه بم پاکي شرم نه بم پاکي پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی دی چې نظریه پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانې ترتل بار د فعلاندې به گرفتاریږي نجړیه پاکستان نجړیه پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مستر جنا تاسو به ویل What is your program, Mr. Jinnah? نو جنا سے برته ویل چې مای پروګرام اس اسلام مای پروګرام اس قران دا به تاسو ویلې او په دې خلک دوکه کړیو او پاکستان هم جوړ کړیو نو د جنا سے مای پروګرام اس قران او مای پروګرام اس اسلام هغه څه شو نو عزیزانو عرض می داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کې پاتې نشي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القران الا رسمه قران به پاتې نشي چې رف رسم او رواج به پاتې شي د قران اوس رواج مناول کیږي الا ماشوم قران ختم کړي دي راځي روټای پیو خوري مولا صاحب چې د قران شریف په ترجمه ختم کړي د خلکو ډنګاوه جوړه کی راځي تقریر په وکي قران په ترجمه ختم کړي دي پاکستانم چې د باب نزول قران جشن مناوي په کال کې یو ځل دا د دې حدیث مصداق دی یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القران الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د قران رسم او رواج پاتې شو د اسلام نوم پاتې دی حقيقي اسلام په چا کې پاتې نشو واخر دعوانا الحمد